علی وحی او نقلی دلیل وحی ذکر کوي په قران سره دلیل نقلی ذکر کوي په واقع دو لقمان حکیم سره او عقلی ذکر کوي مینس کی نو خلاصه صورت هم دادا صورت کې اثبات د توحید بالادله الثلاثه عقلی وحی دلیل ماوه کړلا نقلی دلیل د لقمان حکیم نه او داغه بیان هغه مشتمل دی په واز او نصیحت باندې صورت ممتاز ده په اثبات توحید بالادله الثلاثه دارنګي په واقع لقمان حکیم باندې او دا شانتی په مغیبات خمسو مطالبه ده پکې د مشرک نه په یو د دریو دلایلو سره زه دلیل پیش کا پدې ممتازو او مکی صورت ته ترتیب کې پس د صورت روم نه ده او نزول کې مخکې صفات نو 500 نه نزول کې الف لام را اول کې دلیل وحی ذکر کړي الف لام را الف لام میم الله فو دې د دې حروف مرادو د آیاتونو د کتاب دی حکمت والا حکیم لفظ راوړو ادله اخلي روان دي هدایت او رحمت د فرد نه کانو موحدینو هغه سان چې پابندي کې نماز او ورکه زکات دی په آخرت باندې یقین کوي دا کسان دا پیدا چې در خپل نه او دا کسان دې کامیابو باز خلقنا دا اوسو زجر ور کوي منکرین د قران ته باز خلقنا هغه دې چې ور کوي لاول حدیث په ذل خبره لاول حدیث په ذل خبره ور کوي ډنګ ټکور د قران خلاف دا ور کوي ورکی پزول خبره یو ذل دی پارش خطا شي نګار د الله نه انجام داشي چې قران دی بادشي دین دی بادشي بغیر د پوینا او نسی د الله لاله رټوکا دا کسان دی ولر عذاب دی رسوا کون کې او کلا چور سه شپدیو زمګه آیاتونه ناوړي تکبر کون کې د قران نه ته نه اورېدل دا او ته به بوګونه د کې درنواله نه زیر اور اور کا پازاب دردناک بشارت یقینا کسان چې ایمان ور دي عمل کوي خو دیول را جنتون د نعمتونو دي همیشه به دې کې لوس کړی دی الله رښتیا الله ضرور دې حکمتونو والا دا بل دل ذکر کوي په مسله توحید پیدا کړی دی الله اسمان نه بغیر دستنو نه چینی دې لرا ورزوري بزما کې رواسی غرونه انت میر بكم چې جړک ونه پتاسو فارکړې بلې کې من کل دابا هر قسم زند سر ورو موږ د برینو بو راټکو پدې من کل زوجین کریم هر قسمه غیا تازه هر صنف هر قسم د غیا تازه هاذا خلق الله دا پیدائش د الله دی او خیمات اس پیدا کړل کسان چې پیدا الله نه دي بلکې ظالمان په گمراهی ښکار کې سکرشمه خوراتو خای ولقد اتینا لقمان الحکمت دا اوس واقع ذکر کړي د لقمان حکیم لقمان حکیم سو کوئی دا د حضرت یعقوب علی السلام په اولاد کې نه سو کوئی د هود علی السلام نه چې کوم باقی مانده پاتې شو دا د هغه نسل کې دی او دا او خيارو یو ځل چې تاسو کړی چې په انسان کې تریخ شې سره دی زړه او جبا بیا ته بول شو په انسان کې خوږ شي سره دی زړه او جبا وی ولی هم زړه او جبا خواږه دي هم تارخ دي وای چې دا په خو کې استعمال کې خواږه دي چې بدو کې استعمال کې تارخ دي نو او خيارو لسان الفتى نصف ونصف جنانه فلم يبقى الا سوره اللحم والدم انسان خو نیم دی جب او زړه نور خو اډو کې وخه نو اخر ذکر کې د لقمان حکیم به تور دلیل نقلی یقین ور کړو مونږه لقمان السلام ته الحکمت فوان چې شکر وکړه د الله او چا شکر وکړو یقینا شکر واسي پر خپل ځانو ومن کفر چا چې نه شکر وکړه بشک الله تعالی به پروا سره شي او کله چې لقمان حکیم خپل دې ته دواس کوغه ته اے بچیا شریک مجرد الله سره سوک لا تشریک بالله شیا شریک مجرد الله سره لا تشریک بالله شریک مجرد الله سره بشک شرک ظلم دی لوی لوی ظلم دی اوس وین الانسان بوالدی او کمی کړل انسان ته پاک د مور فلار کی پور تکړه در مور وانن په کمزورتیا سره د بلې کمزورتیا نه او په سالو او د تینې شکر په دوه کالو کې انشکر لی شکر با زما د مور فلار خپل ما دی راتل و ان جادا کا کوشی بتا ما شریک ور کې ما سره هغه چنه تعالی را پاغي پوا نه ممنه دي او مرګتیا سره کو دنیا په کارونو کې معروف انخم وتبه روان شه پلار دا چا چې راګرځي ما ته قران وای د من انا ویلې پلار روان شه دا پلار وسنګ رواني اکه خبره کې ومنه دا په خونه وچلېږي دا روانې دلی وتبه روان شه پلار دا پر سوم بیا ما ته راګرځل تاسو دي خبر وکم تاسو پامنو تاسو باندې اے بچیا یقینا دا کچری په مثال دا دانه باندې اوري او شی بیا په صخره پتک تیګه کې یا پاسمان او زمو کې راتلو کې په دې باندې الله بشک الله بارک بین او خبردار دی اے بچو اقیم الصلاۃ پابندیو کې نماز ور کې بالمعروف حکم کې بنې کوم وران المنکر او منشا د بی دینینا واصبر علی ما سابق صبر کو پاګه چې رسول الله تا تا تا ته کم تکلیف رسی په دې صبر کو ان ذالک یقینا ظالم من ازمن امور د پخو کارونه دي ولا تو سیر خدک متر وا تندې خپل خلقو ته تندې متر وا چې ببور تندې باندې خلقو سره خبره کړي مال لګې په اندازه لګوا خرچ لګې په اندازه کوا درمیان روي واذو من صوت کا وخت کا کا واس پر یقینا ناکار د اوازون نه لصوت الحمیر आवाज خر دې د خر شان ولې اړېږي اولم ترو ایتا سن ګورئ یقینا الله کار کې لګولې تاسو درا چې بر یو خطا واسبغ علیکم پر کړی په تاسو نعمتونه خپل ښکارا او پټ ومن الناس بعض خلقنا زجر بالجدال جګړه کوي په توحید د الله کې بغیر د پوینا ولا اودن بغیر د ہدایت نه علم سره دلیل عقلی هودن سره دلیل وحی بغیر د دلیل عقلی بغیر د دلیل وحی ولا کتاب منیر بغیر د دلیل نقلی نه کتاب منیر د الله تعالی کتاب دلیل نقلی چې الله انبیاء علیهم السلام له کتابونو ورکړنی دا درې دلیل شو و اذا قیل لهم کله چې ویل شي وتا روان شي په بشیر لګل نه الله نو وای بلکې رواني ګم پاره چې مونتی مون پای مشران موږ د پلار نه کومنو د مشرانو زړه وکاو زړه برا ټینګو الله وای اگر چې شیطان رابلی دی ولر په طرف د عذاب دور ومن یسلم وجا هغه سوچ کی د خپل گردن الله ته موحد شو دیو محسن متبع سنت محسن متبع سنت ابن کثیر معنی کړل فقد استمسکا منګول ولا ګولا پکړې مضبوطه الله ته ګرځل ټول کارونه دي او چا چې کفر وکړ فاله ازن کا کفره غمجن دي کی تا کفر دا غولې منګ تارا ګرځل تاسو دي خبر وکړو دی ولرا پامن نو دیو یقینا الله په دې په ځای سور په سینو باندې ونومتیم قلیلا پیدور کوم لگا بیا راکش کوم دیو لره په طرف د عذاب سخ ولین سالتم کته پوسنه کې چا پیدا کړل اسمان او زمکه چا پیدا کړل خامخوي با الله نو الحمدلله دا الله مناسب صفاتونه الله لنی بلکې ډېر لیو نه پوي لله ما فی السماوات خاص له اختیار کې هغه دي چې بر یو خطا پور تخت دا له اختیار دی خدای دا الله دا بل اکثرهم لا علمون دې دیو نه فوی لله خاص الله دراغه سي چې بر یو خطا یقینا الله پاک به پروا سره شي ولو ان ما فی الارض کچری وی هغه چې زما کړي من شجرتین ونه دورن اقلام قلمنا والبحر يمده او دریابونه سی ویل دی من بعد او پس دینه سبت ابحر و دریاب نور وی یو دریاب سی شی بیا و نور راغله سی دی جوړ شی ما نه پیدت کلمات الله نه بخلاشی حکمونه د الله کلمات د الله معلومات د الله دلیل د توحید بیشک الله زور د حکمتون والا نه دی پیدایش تاسو نه دی پورته کېدل تاسو مګر په شان دی نفس په یو نفس رب د سر کې پیدا کوما یقینا الله اوریدون کې دی اوریدون کې دی ان ګوره ته چې یقینا الله د نکې شپه په ورځ کې او د نکې ورځ په شپه کې او کار کې د ګول دین ور سومې دا ټول رواني تر نیټه معین او بهشکه الله تعالی اساس معمول باندې خبردار دی ذالک بیان الله دا بیان او دا دلیل چې بیان شو دا اخر کې دا توحید بیشک الله تعالی هو الحق الله دې بلن الله دې رښتیا وانما يدون وقنا غشر مات کی مشرکین بيد الله نه غدي باطلهم او یقینا الله هغه لوی ذات الکبیر او اوچتو علم تران نه ګوري ته چې یقین کېشته روانه دریاب کې په نعمت د الله یوریکم خیت اوستا من آیاتی خپل دلائل د قدرت یقین پدې کې دلائل د پاره د هاري او صبر کون کې شکر گزار صبر باب د دعوت ته د امر بالمعروف ته صبر لپاره ډېر ډېر صبر وکې دا الله تعالی د توحید پر رسول کې ډېر صبر کې او لیوریکم من آیاتی ان فی ذلک آیات لکل صبار دار صبر کون کی شکر گزار د پاره او کلا چې پټ کې دی ولرا چپه پشان صاحبان بلی الله خاص کې الله در بلنا نار کلا چې خلاص کې دیو بسو دو چوبي پمن مقتصد باجب کې درمیانې ودری کې په توحید زوی به پلار نشي ما د پکول عذاب پلار به زوی نشي د پکول یقینا لو زالا د حق نو دوکه نه کی تعالی جون دنیا او دوکه نه کی تعالی په الله من دوکه باز ان ان الله عند المستع الله سخا علم د قیامت مغیبات خمسه منصور عباسی خوب لیدل و خوب کې وسړي پنځه ګوت ورته نیولې علماء راټول کړی تعبیر دی چا وستا حکومت پنځه کال کې ختمي چا سوي چا سي امام سیمنا سواغت یې تبه کیسه وې زه دایما چې دا تعالی الله پاک تنبیه درکړه چې باچی می درکړل خو ګوره پنځه خبرې چې پای کې وګوت نه وایي دغه زما کار دی هغه مغیبات خمسه دا پنځه خبرې دي یو ان الله عند المصا لا سخائل ان قیامت ته غیوب قیامت د قیامت غیب د ټول د الله سره دي او دیم مخلوق ته پتن لګي مغیبات خمسه امام سیبی دی پنځو خبر قوت مو باچی الله درکړلا خودی مغیبات خمسو کې قوت نه وي ساده خوب تعبیر داده یقینا الله پسند آی کینم د قیامت ته وره الله باران هو دې پاره چې رحم کړي او نه دې پوي او نفس ما ذا تکسب غدا سبا کې سبا او نه دې پوي او نفس چې په کوم ځمکه باندې مري بشک الله په دې خبردار وای